واتقوا الله الذي إليه تحشرون اے مؤمنانو کله چې تاسو په خپل منځور کې پټې خبرې کوي نو د ګناه او سری او له پیغمبر نه د سرغړاوي خبرې نه بلکې د نیکی او تقوا خبرې وکړي او له خدای پاک نه یریدونکي اوسئ چې دغه حضور ته په حاضر کې په غوږ کې څڅېدل خو یو شیطاني کار دی دا کار د دې لپاره کیږي چې مؤمنان ترې وځورېږي په داس حال کې چې دا د خدای جل جلاله له اذن نه پرته هغه ته هیڅ ضرر نشي رسولای او مؤمنان باید پر الله پاک باندې توکل وکړي والله بما تعملون خبير اے مؤمنانو کله چې تاسو ته ویل شي چې په خپل مجلسونو کې ځای فراخ کړئ نو ځای فراخ کړئ الله پاک به تاسو ته فراختیا درکړي او کله چې تاسو ته ویل شي چې پاتېږئ نو پاتېږئ آیا تاسې له دې خبرې نه وویریدلې چې په ګوښه کې له غږېدلو نه مخکې به صدقه ورکوئ ښه نو که تاسې دا کار ونه کړ او الله پاک تاسې معاف کړئ نو د لمانځه ادا کوونکي اوسئ او د زکات ورکوونکي اوسئ او د الله پاک او دغه د رسول امر منونکي اوسئ تاسې چې څه کوئ الله پاک پرې ښه خبر دی په کومه ورځ چې الله تعالی دوی ټول را پاسوي دوی به د هغه په وړاندې هم همغسې قسمونه وخوري لکه څنګه چې ستاسې په وړاندې خوري او په خپل فکر دوی انګیري چې په دې سره به د دوی څه کاروبار برابر شي ښه پوه شي چې دوی ډېر غټ درواغجن دي ته به هیڅ کله دا ونمومې کوم خلک چې پر الله پاک او آخرت باندې ایمان لرونکي دي چې هغوی لغو خلکو سره مینه کوونکي اوسي چې د الله پاک او دغه د رسول مخالفت یې کړی دی که څه هم دا غوی پلرونه وي یا دا غوی زامن دي یا دا غو رونه وي یا دا غو تبر او کورنۍ وي د هغه کسانو چې الله پاک د دوی په زړونو کې ایمان ثبت کړی دی او له خپل لوري یو روح په ورکولو سره یې دوی تقویه کړي دي هغه به دوی داسې جنتونو ته نه باسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي په هغو کې به دوی د تل لپاره اوسیږي الله پاک له دوی نه راضي شو او دوی له الله پاک نه راضي شول دوی د الله پاک د ګوند خلق دي خبردار اوسئ هم دا د الله پاک د ګوند کسان فلاح مندونکي دي